دویم عیسی په محمد رسول الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت بیانو په خباستونو دا غچا باندې چې غي منکرو سلورم ایسا دریم ایسا د یو سل دویم آیات نه شروع شوی و تر اخر تر سورتا پدې کې بیان د جهاد او د انفاق او د جماعت کمیشن باندې مال لګئی ځکه چې څوک بل تلاش نیوي دا هغه مفکوره غلام وي دا هغه قوت فکر غلامی نو خپل دې په خپل مسله باندې خرچه کوي چې مفکوره غلام نشي او پنځم قانون د حفاظت د جماعت د پاره چې غیر د پتاسو کې رازدار نوي دا غینه رستو دوا واقع بیانولې واقعه د بدر او واقعه د احد او چې بدر کې د قوانینو پابندی و نو الله رب العزت تاسو له کامیابی در کړی و غیر در کې رازدار نه و په هوت کې وقتی تور ما ته راغلی و او هغه ګټل میدان دا غینا فائدہ نه واغستل شوی نو دا یو لوی صدمه وا د صحابه په زړه کې هم د دې ډېر غم او فکر او الله تعالی دا غي حقیقت بیان کو چې دې وجه سوا او دا وقتی طور ماته ولې رااله دا غي حکمتونه بیان کړل چې کوم منافقینو به اعتراضونه کول چې دای پالیسی نه لري او بی پالیسه خلق دی نیغ مخی لروانی غر سر سر جنگی نه په سیاست پویږي نه پالیسی پیجنی او که زمونږه منلې نو دا سه ډغری به نه خوړلې هغه ته جواب وکړو چې کته کور مړیږي نو د ځان نه مرګ د فکول شي او چې کم خلق د شهادت په لوی مرتبه فایز شو دا هغه مرګ مرګ نه دی دا هغه مرګ په ژوند حساب دی هغه خو یو کول رسم کې خود خدا رحمت کند ای عاشقانی پاکی فی نترا چی خوش رسمین هادن بخا کو خون غلطیدن هغه خود عشق لار خودلا مین لار یو خودلا چې په مینا کې خلق قرباني څنګه ور کوي او خو د خوشاله خلق دی د مبارکه خلق دی پاغ مرد پس خزان لارمان کول بکاری دو خود پورا فلسفه اور سے بیان کل چرا روان وقت کی مجاہدین و مسلمانان اللہ هغه له قانون مرتب شي او شجاعت د مؤمنانو ذکر کوي چې په داسې خلکو باندې هم ته د ماتي ګمان کوي چې دوی به ماتي وخوري چې د زخمونو نه چوره چوره دي هر بدن هر اندام باندې زخم نه کورونو کې غمونه پراته دي الذين قال لهم الناس چې ابو سفیان د احد میدان نه ته نو دا خبره کړې و په موعدنا البدر القابل را روان کال به چې کمندونو بیا جنگیګو او په بدر کې به جنگ کوو چې را روان کال را نږدې شو وخت راغې د بدر هغه ارکال پورا شو نبی علیہ الصلات والسلام جان ساران تیار کړل ملګری تیار کړل میدان ته وتل ابو سفیان تا خو ځړه خبره معلومه وا او د احد د میدان هغه ګرم او ته معلومه وا دې پیرا خو متلل او خیر مینشته هغه د میډیا نه کار واغستو چې یاره میډیا به استعمال کم نو کې دې شي په میډیا ولا شکاست ورکما نو میډیا استعمال کړه جاسوسان خوار کړل چې ځای په ځای مسلمانانو کې دا خبره کوي چې زبردست مخلوق راجمع کړي ده کنه تقریبا چې دی یرا نور ډیرو قبیلو اتحاد کړی دی او د شپږ سلويخت ملکونو ناټو جوړه ده او اتحادی افواج دي او ډیر مخلوق راغلی دی وای او د دریش په تو ملکونو ناټو یې جوړه کړی ده او دا چې کم دینو یو لوی اتحادی افواج دي او د اصله نه لیستی هر قسم چې کمندونو اصله ور سره ده زغره اور سو سره دی او دا چې کمندونو هر فوجي هغه چې کمندونو په اصله باندې برابر دی انو د دینه بخدای چې د مدینې نه وځي ایمان او هیڅ صفات اورا لګي او ملکونه دي تبا کوي نو دا پوره چې کندنو ابو سفیان د میډیا نه کار واغس میډیا خلق راغې سبحان الله خو اراده جن کې پختا هو یقین جن کا خدا پر هو تلا تم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے صاحب ساجیب خلقو ډیر خدي وي گزار به هم سنځي خطا نزي خج خراج مشي چې خراج مشي پریګ د چې ټول څه شي راجم شي کم کم د لپس به د کم کم سین نه پوري ګرځي خنه چې خدای یې د مخامخ سکی راولی هذه مکه قد القت الیکم افلاذ کبدها دا مکه د نبی رسول الله تاسو ته زړه ټوکړي را غورځولې دي راوچته کی نو دا چې کمونو څوک پر یو ځای نه تب کم کم د لا پسې ګرځي چرته و یورپ ته دي چرته و انګلند ته دي چرته و فرانس ته دي چرته و برتانیې ته دي چرته و کینیډې ته دي خانه چې خدای دې دغه شانتي په تلی کې سکی در کی او چې ټول در تراجم شي انو بس په یو درس سره وړي بس په یو فدایي به ختمي د خیر ان شاء الله نو الذين قال لهم الناس نو دا صحابه کرام وی ډیر خدي کنه چې ډیر څه شي راشي نو بس ډیر بمړکو نو صحابه او نبی عليه الصلاه والسلام وصل حمراء الاسد مقام لاړل د بدر نو ورا په لور پسې لاړل خلری ورپسې لاړل خو د مکی والو نام و نشان پته نه لګی دا نام و نشان ای د سره په هغه طرف نور اغلی په هغه ورځو کې د حکاز میله وا او خو چې لړل نو خو کاروبارونه وکړلو مجاهدینو له کباړم بلا پیسې کوي ان دای چې کمندنو هغه بلا په دغه چې کمندنو کاروبارونه وکړل او رالل فتح یې ومونده او غنیمتونه او کاروبارونه بلا وکړل بلا ګټه پاغي کې هم وکړلا تش میدان ولا الله رب العزت کو ورکو د احد سله کې مفت ګټه شو ملاو شو مفت ګټه چې کمندونو هغه ورته ملاو شو دیتا وفضل او فضل فزیاتی د مال چې نو رسیدل دي ته اس قسم تکلیف واستبع رضوان الله دې دا په تاریخ کې غزوه السویق وی بس ستوان او صحابه کرام هو خړل او ستوان والا غزوه ته مو چې صرف خوراکونه نه پراټو والا غزوه او د حربي کافر داغه د وسلی داغه د ټکنالوژي داغي صفت کوي او په دې باندې مسلمانان چې کمندونو کمزوري کوي هغه ته قران څه ویلي دي شیطان یې ویلي دي هم دغه جاسوس ته چې کله د بیا په احزاب کې او کارنامه ادا کړی دا خدای خیر کړی نو هغه ځای به دا کارنامه ان شاء الله بیا ویل شي انو احزاب کې بیا یو کارنامه کړی دا نو الله رب العزت وت خپل مدد ویلی دی خو بیا مسلمان شوی او ابو نعیم ثقفی انما ذالکم شیطان یقینا داتا سوام شیطان نه چیرې خپل یاران اولیاءه یعنی چې د کافر په دباونو کې راځي نو هغه د شیطان څخه دی یار دی د شیطان څخه دی کوملګری دی کافر شي د سلولي زوی تلو کنه 300 کسان څه شيو واپس شيو نو کله سلولي زوی په شانتي نورم به په تاریخ کې نو کستا ملګری سب فری دي او هغه څه شي واپس شي هیڅ غم مکوا ولا ظن کلذینا خفذین کی تعالی راغ کسان یسارون فی الکفر چغی تادی کی په کارونو کفر کې تلوار کی لا یذر الله شیا د سلول زینو کړي لا یذر الله شیا دای چې کمنو ضرر نشي ور کوله الله له معمولی او دل له عذاب دردونکې ولا تبن الذين كفروا یاره کافران چې داسې مسلمانانو په سراجی کنه او دا کله اور پسې افغانستان ته راځي او کله بل ځای ته راځي او دا کافران دردي او په تکلیف کې دا الله اوچته یې راخلاصي ولینا چې اوچته راخلاصي ال ته څنګه یاد تخیږي چې درځي الله تعالی راخلاصي وما كان الله الا د فرضیت د جهاد چې الله رب العزت جهاد پر اسکړې یارا دومره ګران کار الله رب العزت پر اسکړې چرته په اسانه غونته دا کافر ډب دی رې کړو نو خبرونه جواب الله پتا سو کې نه راو دله معلومه یې کنه غیب او وی الله چاته نه کوي ولکن الله یجتبی لیکن الله رب العزت خوخی من هغه تعالی را یشاء او چې خوخی شي من رسله یعنی د خپل بنیانونه یعنی د خپل پیغام یعنی باندې پوه نه شوي من رسله یعنی د خپل پیغمبرانو نه نو اوس یو سړی نه و چې د شپې پروتم او چې سهار را پاسې د مونږ پراګه جانډه مې په مخ باندې سوا پراته او ما ته وی چې دا حق ده دا غیب الله پیغمبرانو له ورکی دا بل چاله نه ورکی وی خو میول دو هیڅ تفرا ګجانډه په سوا پراتا وا پته ولې ولګي وایا هر ټولو کې د یو کرامت راخاره کی ولکن الله یجتبی من رسلی لیکن الله رب العزت خوخی او اړی چې کم دینو من هغه چاله را یشاء تاسو وای من او ما سره چې کم من راشي نو هغه بیانی الامر رسولی بیان مقدم دی او من چې کمنو مبین مؤخر دی من هغه چاله را یشا چې خو غشي مر رسولی یعنی خپل پیغمبرانو نام فامنو بالله ایمان راوړی په الله باندې او په پیغمبرانو د الله په الله ایمان راوړی چې الله دی عالم الغیب په پټ صرف څوک ویږي الله ورسولی او په پیغمبرانو د الله باندې دا دغه چې کمندونو مضمون ګډ وډ بوزي جهاد او انفاق دام چې کمندونو یو قسم منافقت ته چې جهاد ته د مال ضرورت دی او د یو خوندې کوي د ځان سره چې کمندونو کته کوي او ور کوي نه نو زورونه چې کمندونو بخلا او تور کوي او ترغیب ال انفاق تندی له بوله ټک ورکي یو حدیث کې راځي چې دا وقتی بوله راکاږي او خوري بوله او دا وته وي انا مالک وانا کنزک زه دې مالم زه دې خزانه يم او الله ته دې پات کې الله اسمان نو زم کې حاصل هم الله ته پات کې نو ورګه کنه او الله دې پاج کوی تاسو خبردار نو په انفاق صبا او داغه جواب مونږ ویلو چې په مقاصد او بشوبهي او داغه څه شي جواب یاره جی چې الله رب العزت زمونږ نه غواړي نو ولې الله رب العزت نعوذ بالله محتاج دي څه نو يهود دا اعتراض کړو وی الله وی چې راي کې راي کې راي کې راي کې نو دا چې کم دنو الله رب العزت شوم دی دا نعوذ بالله الله غریب دی نو دا به يهود اعتراض کوو یقینا اوریدلی والله وینا دا کسانو چې وایل غي ان الله فقیر یقینا الله له محتاج او موږ مالداران یقینا لیکو مونږه سین زرنا سنكتبو یقینا چې لیکو مونږه آغا چې دی وی تتیږي وقد لهم الانبیاء او وجل دی پیغمبران لره به جرمه او بوای مونږ دی تاسو کې عذاب د دوزخ عذاب د سوزولو ذالک دار دی وجنا بما قدمت ایدیهم چې لګری ولاسونو تاسو ایدی کوم او یقینا الله نه هیڅ ظلم کوونکی به هیڅ یو بنده باندې وان الله لیس بظلام للعبید او نه الله رب العزت هیڅ ظلم کوونکی به هیڅ یو بنده باندې الذين قالوا ان الله الينا دو يهوديان یو بل قباحت ذکر کړي چې د دې خو یو نه ده دا یو پلیتی ونه ده بل پلیتی د دې چې کمندونو پتا سو باندې دا غنیمتونه نه دي سودو غنیمتونه او زکاتونه پتا سو نه دي سود چې دا ول په اسلام کې دا چې غریب لې سکا ورکا زمون په دین کې خو با آسماني و راغه او به سيزو فصاف دلائل باندې او پاغ باندې چې تاسو ویلو فالم قتلتموهم نو له وجل تاسو دی لرا کتا سو رښتینی فین کذبوکا تسلی پیغمبر تا او دای د تسلی کدی نسبت درو کیتا تا نو یقینا دروغجن ګڼل شي ډیر لوی پیغمبران ستانه مخ کې راوړي وغي صاحب دلیلونه او زبر او صحیفه او کتابونه روشن روشن دانه چې به دلیلو بینات اصلي دلیل وسره زبر نقلی دلیل وسره والکتاب المنیر وحی وسره هر قسم دلیل وسره نو کلو نفس ذائقه الموت تاسو د یهودو په پروپاګاندا نه متاثر کیږي د يهوديانو او د منافقانو په شان مکیږي تاسو ناران شي اوم انفاق مالیو کوي اوم انفاق بدني جهاد د مالوم کوي جهاد د بدنوم کوي کوای چې مړ وشو نو له کور بنمري کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس هر یو ساچ دې نوار سکون کې مرګ لرا او امري وانما توفون اجورکم کالا ته حساب شوي نسخ کوله مرګ دې په دې باندې به دوکه شي لا تبلون تشجيع او بهادری دا هونه کیږي چې ګینې نو بډويره او بنا سبا لري خامخا دین کې خو مصاحب برداشت کول غواړي تکالیف په چې کمنو سکول غواړي برداشت کول غواړي ازمیختونه برازي لا تبلون فی اموالکم خامخا ازمیخ وکول شي په تاسو باندې په مالونو تاسو کې کله به ته دشګرد وي کله به درته انتها پسند وي کله به تذکریت پسند وي کله به تروانکار وي کله به ترهګر وي کله به وي کله به لوی ازن کثیره پاین تصویرو نو کتا سو کلک سوی صبر وکړو او ځان بچ کړو سستاینا یقینا دار په خو کارونو نه دا ځوانانو کار ځوان دي ته ویل کیږي وای دا خدای الله زورنا منافق زورنا چې کم دنو علماء سوتا چې مال پریګدا اپ علم باندې خرچه نه کیږي غنه رسینو دو قسمه خلک یو دای چې په مال د دین خدمت وکي دوی ماغي چې علمی مشن سره او په علم سره په خلی سره د دین څوکي خدمت کی نو مخکې زورن هغه چاله ورکړه چې هغه چې کمندونو مال نه لگاو او زورن هغه چاله ورکی چې هغه علم هم نه لګي علم ځان سره سکو خوندی کو د حق بیان د سره نه کوي لکه چې ته وای چې د الله ټکی نی ور کړي نو دا چې دا نی بیانو له الله ډیر مهربان بادشاہ دی نو چې نی بیانې او دا چې کمنو چې سهار را راپاسي او امی غنا او دکان ته رواني نو دغه وخت کاری په ډیر مهربان بادشاہ دی نو وای دا قد الله میثاق الذین او یقینا اغسوا الله وعده دای کسان نه چورکړې شو ته کتاب لا تبیننه للناس چې خامخا بیانوي بدل را خلکو ته ولا تکتمونه او پټوي وینا چې بیان کینو پټ نشو کنه ولا تکتمونه دور به ضرورت چې خامخا بیانوي به او پټوي به نو چې بیان کونو پټ نه شو کنه ولا تکتمونه هو تبیا تاجتو اصل کې دوه حالات دي یو دا چې سړی مخامخ ضرورت محسوس کی چې دې مسلې ضرورت ته کچا تاسو کړي کني کړه خو زبر دې سو کومه بیان کوم یو منکر ویني نو کاغه چې کم دنو چاته ویلی او که چارته نی ویلی خدای ولګي او داغه منکر سو کی ارادو کی دویم دای چې څوک ولا راشي او د مسلې څه کی تپوسو کی چیرې دي داسې او داسې دا څنګه چلی د مسلې تپوسو نو کی نو لا تبیننه للناس بیان بکوي کتا ته چا مطالبه کړي او کني کړي چې استاد مونږ ته سوکا بیان وکړه چې راځي موږ ته د جمعې تقریر وکړو یا راځي کوم ته لګ درس وکړو کچا د تویل یو کني ویلی خو ته بیان کای اولا تکتمونه چې کله دنه مطالبه وشي چې مطالبه وشي نو بیا ووم د بوسو لاندې وو نو بوزي پاکه صاحب خبره وکړه په خور شاګانو ارتا کړه او خوخي کو په دې باندې وز معمولی صرف دا وخت چې ګولډ میډل یافتره ته ویل شي او سر خطاب را لرا کړی شي او دا علامه خطاب را لرا کړی شي او دا پی ایچ ډی او دا ډاکټر خطاب را لرا کړی شي ولې کها قواما مدار سره نه جوړ کیږي تم غي جرأت را نه غستل کیږي تم غي بصالت را نه غستل کیږي بیا چې کمندونو ما ته دا تمغیره کوله نشي دا چې کوم مالای خطابات راکړي دا خطابات بیا نه ملاويږي نو دا الله وعده او غرزه ولا دا یوازې د يهودو نه نه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي ما طلعوا العالم علما الا وقد اخذ عليه الميثاق الله یې مولا علم نه ور کړی مگر داغه نه دا وعده غستی دا چې لا تبیننه للناس ولا تکتمونه چې بیانې به او پټای به او یا چې کمنو لالچی نو واشترو به ثمنن قلیلا دا الله وعده پر خدا او باغی باندې د دنیا معمولی عوض واغستو چې زو چې کمنو په اسمبلی کې روکن شمه ایم پی ای و شمه او یا به ایم ان ای شمه نو د ایم ان ای او د ایم پی ای رکنیت د وجه نه حق بیان چې کمنو پر خدا فبئس ما یشترون ډیر بد دی هغه چې دی واغستلو خو هکړل وکړه او خطابونه هم وګټل د څه خوشاله دی چې کف ته وګوري دا کف مال راکړل او دا چې کمنو مال راکړل پلان کیږي کې دا ډیپلوما مال څه کړی دا راکړل دا دی هغه پرتره دومره به خوشاله دی فخر پم کوي کتمان هم کړل او ورسره په سوم کوي فخرم کوي او وایي حضرت سے کومنس کې نه وینو سر کو پر سکیدو راتو د سور کوپر پاغه ډال شوی دی دا سور کوپر پاغه راځي موږ حضرت صاحب ته لګډړې تک چې په درا نشي دې ته لګلري تک په حضرت صاحب باندې سور کوپر راځي نو دا په الټا خوشاله هم دي خطابات پیم غټي او یفرحون بما اعطوا کم مداهنت کړل کم کتمان کړل کم خطابات غټلې دي او کم القابات غټلې دي کم کپونه غټلې دي پای باندې الټا سره خوشاله دي او يحبون ان يحمدوا بما لم سره د دې نه مینه د دې خبره ده چې که صفت کیږي نو صرف زما دي کیږي صرف څه دي کیږي او ما ته دی ویل شي قاطع الشرك وال د بدعات بوجه او د شرک بوجه هغه چې کوم نو دا خبره کوي چې مال لري القابات راکړي شي چې قاطع الشرك وال او خادم دین اسلام د دین اسلام په وهلې او ایمال چې کمنو دا خطاب راکړي چې خادم دین اسلام یحبون ان یحمدوا بما یا فلسفه کې بیان نه کړي او چې ماته د خلکو چې یو خل ډیر حق پرسته دی وی خل نو درای او خلی تړلې ده ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا او مینا کې دی چې ول استایل شي په داسې سبانه چې کړی نه دي په پردو دغه دغه چی بما لم يفعلوا هغه سبانه چې کړی نه دي نو ګمان په مکا په دې باندې د خلاصي د عذاب نه دوزخ ډیر لوی دی دا یوازې د امیانو لپاره نه دی ولهم عذاب الیم او دې له عذاب دردونکې ولله ملک السماوات خاتمه د صورت تا او پدې کې چې کوم مسائل د پاره صورت چلاول شو نو هغه مسائل دوباره ذکر کړي چې صورت کې وګدا وګد صورتو مزامین په وګدا باندې تیر شو شپنی په کوم تیر شوانستان بس شي وي تیر شوی نو بیا را معاد کا چې پته تولګي چې مقصدی مزامین د صورت داو او د دې لپاره صورت څه شو چلاول شو یو مسله توحید یکی واز الله الذی اختیارات د اسمانونو د زمکی او الله الذی الله نه پاره سبحانه قدرت والا ان فی خلق السماوات والارض او ذکر نه مراد لوی ذکر طاعت او تابعداري د الله ده یعنی په هر حالت کې د الله رب العزت تابعداري کوي ويتفکرون فی خلق السماوات او دې سوچ کې فکر کې په پیدایش د اسمانونو د زمکه کې سوچ او فکر چې ته ورسیږي دې ته ورسیږي چې سبا کې خیر به ان شاء الله باراني امکان هي بس دې دې سوچ ورسید سوچ ستو ورسیږي وریا د سم جوړیږي دا سمندر سے باپ اڑتا ہے اور بخارا توڑتا ہے اور پھر ادھر جمع ہوتا ہے دې ته فکر ورسید فکر دې ته ورسید چې کوم ځای کې چې کمنو دا دا هغه یخنی چې کمنو په ماینس کې چلیږي او بروزه ته یخنی په ماینس کې چلیږي نو هغه ځکه به واوره کیږي خان هغه ځای کې به وره کیږي دې ته فکر ورسې د سړیا ستا ول انګريز ته پرخ شو اسباب باندې اعتماد پاتې شو صرف فوز د الله نه خپل شوي فکر نتیجه دا ده چې ربانا ما خلقت هذا باطلا دا د فکر نتیجه ده فکر آباشد کې بک شاید رہے راہ آباشد کې پیش آیت شہید فکر دې ته ویل کیږي چې سړی ته لار پرانیزي او لار هغه لار ده چې سړی ته په الله مخې لار شي الله به سړی ته ملاو شي په دې باندې چې کم دنو سوچ کا او فکر وکا ربنا ما خلقت هذا باطلا من الملائ الاعلى الیک رسائل دا د الله د طرف نه د بر دفتر نه تا ته خطونه راغلي دي قد خط فيها لو تاملت خطها پدې کې لیک کړه دې کدا ته دې دې په لیک کې تا سوچ کو او فکر دې پکې وکړو نو الا کل شیء ما خل الله باطلو مؤمن الله نه شرمي نو تدخل النار چې همیشه د پاره دن نشي یقینا او شرم او تاغل دلرا او نشتره ظالمانو د پاره هیڅ حکم دادي ربنا اننا سمعنا منادیا دویم او دریم مقصد ذکر کړي غیر و زمونږه او بخی زمونږ جرمونه کفرنا سیئاتنا او لر کې زمونږ نه مصائب او ګناونه زمونږه او مړ کې مونږه سره د نه قانونا الله د نه قانون سره مراله مرګ راولي اے رب زمونږه واتنا ورا کې مونږ ته ما وعدتنا علی رسولک هغه چې تعالی اوس کړل په ذریعہ د خپل پیغمبرانو چې د پیغمبرانو په ذریعه د لوس کړه دندار علا راکا نو اخر د آیات کې څه وی الله تعالی وعده خلاف نو چې خلاف نه کینو بیا ویل ته ساجت چې ما وعدتنا چې الله کوم لوز ذکر موږ لرا کنه الله خاصم خلاف نه کوي بیا دې څه مطلب چې ما وعدتنا علی رسولک یا الله دا خو یقیني ده چې اے الله ته د خپل وعده خلاف نه کوي او چې سو وعده تا کړی دا د پیغمبرانو په ذریعہ نو عقب خامخا ته کوي ور کوي نو اے الله اسنه چې موږ د هغه اهل نیو نو موږ د هغه اهل کچې دا وعده را لسکی فوق نه شوي مونږ دا غي سکا اهل کا چې مونږ ته خدا وعده ملو شي کنه او مو شرمای پر ورځ قیامت یقینا ته خلاف نه کړه خپل لوز نو قبول دی او کړی لره رب دې ان لا او ذو عمل عامل منکم چې یقینا زنه بربادوم عمل له عمل کوم کی سا سنا کناری نه او کزنانا زنه تاسو د زنه ندی فلذین اجروا مسله قتال راوړه فالذین هاجروا ناکسان چې کورونه پرې خودل دوبه ته لاړلو هاجروا کورونه خو پرې خو دي دوبو ته نه دي سعودي عربو ته تللی دي او دا رنګ امریکې ته تللی دي تایلند کې انګلند هغه ته تللی دي تللی دي بلا زیر ته خلک ته افغانستان ته خلک تللی دي مزدوري پکې کوي کورونه می پرې خو دي هاجرو استاد دین د پاره کور پرې خو هاجرو د دین د پاره کور پرې خو د اعلی د کلمت الله د پاره پرې خو واخرجوا من ديارهم او شړل شو دي د خپل کورونو هاجرو چې په خپل طبيعت لاړل او اخرجوا ماحول ورته داسې جوړ کړ چې خود وته کړه ور په سر کړه خود به کې هم تراته متاثر کېده بنو فاخرجوا من ديارهم او شړل شي د خپل کورونه فاوذو فی سبیلی او تنگ کړی شو په تکلیف کړی شو په دین زما کې د پټی د پاره او د پټو د پاره او د تماکو د پاره خور څوک تکلیف سکی برداشت کی د غمو غنمو د پاره چې کمنو دغه نه کی ا تکلیف نه برداشت کی لونه نه کی په ګرمای کی او بټانه ډکی دا خور څوک کی دکاندار چې کمنو ټول ورځ دکانداری نه کی تکلیف نه برداشت کی فی سبیلی دا الله دی دین د پاره تکلیف برداشت کوون کې ډیر کم نه نن په نننی دور کې چې مسلمانانو ته د کومې خبرې ضرورت ته نو یو په کاغی کې دا خبره ده چې نن مسلمان په دین باندې قربانای ته نه دی تیار په هر څه باندې قربانای ته تیار دی پارس د خزي په سر قرباني کوي د پټي په سر قرباني کوي د روپو په سر قرباني کوي په هر یو سیس کې تکلیف برداشت کوي خدا الله د دین د بار تکلیف نه برداشت کوي او کچر ته څوک برداشت کی وي څه چل به پکې وو دکې به څه چلو اسی خو څوک لاس نه چي دکې به خامه خاصو فوزو فی سبیلی او تنگ کړی شو دی په دین د الله کې والله عنده حسن صواب او الله چې دې نو دی هغه سره خسته بدلی لا غرانک د فضل شوبي یارجی او انفاق ذکر کوي په سلبي انداز باندې یارجی دي کافرانو له دومره ور کړی دي کدی په ناحق وې کنه دا دومره مال دولت اصله هدا چې لور کړی دي الا غرنک تقلب الذين كفروا في البلاد دوکړی نه کی تعالی را په پریشانای باندې ګرځیدل دا کسانو چې انکار کړي په خارونو کې دې په خارونو کې دا ګرځي او راګرځي نو دا دې پریشان دي په ځای چې کاویدل نشي نو کله یو ځای ته دي کله بل ځای ته دي کله بل ملک ته دي دا پریشان دي تقلب په پریشانای باندې ګرځیدو ته ویل کیږي او بازار ورته دی بازار په بستر دا ولكن الذين اتقوا خوا کسان چې ځان بچ کړي مینې د دنیا نه یا ځان بچ کړي خلاف د الله نه ربهم در خپل خلاف نه دوی لري باغونه دي چې بهيږي بلانه دونه داغه نه والي همیشه وي په دې کې مل مستیا د طرفه ځانه الله والله نزلم من او تجلیها اجان رنگ رنگ او دا الله رب العزت تجلاګان دی رنگ پرنګا او خدا میزبان خود ما استان جا اذا برخوان مه ما رنگ رنگ الله به زمونږ چې کمنو هغه ځای قربي مونږ به الله ملمانیو الله دی کیم خدا میزبان خود ما استان جا اذا برخوان مه ما رنگ رنگ د ملما بدرستخان ما قسمه قسم خوراکونه پراتی خو ګوره مینه قرباني غواړي فونه شوي کنه مینه څه غواړي قرباني نو ظلم من عند الله مل مستیار طرف د الله نه فما عند الله خير للابرار هغه چې د الله سره نو غوړ دي نه کانو لا وای نه من اهل الكتاب یوصل واته ایم سره لگاو وای ذا خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب کتاب والا وعده غرزول وا نو خو پکشته د خو خوایا او د بدو وان من اهل الكتاب یقینا ذنی کتاب ولونه خامخا غدی چې مان راوړي په الله باندې او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی تاسو ته ما انزل الیہم او په هغه باندې چې نازل کړی شوی دی تا خاشعين لله یریدون کی د الله نه یا ایو الذین آمنو و ایمان والو په یو آیات کې خلاصول ټول صورت ټول مزامین په یو آیات کې راوړي آمنو چې ایمان راوړل پسو فلا اله الا الله محمد رسول دواړه مسلې شي کنه توحید او اسبرو وصابرو ورابطو نو صبر کوي او په صبر کې غالب کیږي او تیارې کې د څه شي جهاد او انفاق یا کسانو چې ایمان هم راوړل اس بیرو کلک شي وصابرو او زورور شي په کافر باندې په صبر کې کافر په کفري قانون کافر په جمهوری قانون اگر اغله دی او تعالی مخه ته څه دی ولاړ دی از کفر د پاره ولاړ دی او جنگيږي په کافر په باطل دین باندې هغه ولاړ دی او جنگيږي یا مسلمانان ته الله منی پیغمبر منی جنت منی دوزخ منی او دا منی چې مړ شم نو الله ته حسابم ته په ته صبر نشي کولای وصابرو ته په کافرو باندې په صبر څه شه زور اور شه یا وصابرو تلقینو کوي د صبر بل ملګری ته چې کم دنو اوم د صبر تلقینو کا ورابطو او تیارو کې د پاره د جهاد مرابطه واتقوا الله ويرجل الله نه لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا الله شرط قبولیت او یریږي د الله رب العزت نه پرهیز وکي کنه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ کامیابی ستاره او برې ستاره صورت کې ابتدا نه وي مسله توحید په عقل نقل وحی باندې صدا ثابت ده او کو مخالف عیسائی هغه د ابن الله اعتراض کوي یا ته وای ته په معنی نه پويږي یا وای دا تا په کې را دن کړی دا وګوره شجره نسب د عیسی علیه صلوات و سلام او دا غیر ټول خاندان بیانونه اغه نتیجه دا ده چې ما من اله الا الله اجت روا صرف سوکته یکی او الله دې دا مسله ومنه په تعلیم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوق چې دا غي اطاعت نه کوي او دا غي پیغمبري نه مني نو پاره کې پنځل لس پلیتای دا غي د ملګرتیا نه بالکل ځان سکا وساته ګنیتاب سکی کافر کی او تاب گمراه کی د دغه کافرو د پولیسو مقابله وکا د دې د مقابله د لپاره منظمت یا رکا په پینځو قوانینو منظمت یا رکا او بیا د منظمی د اصول پابندی وکا که پابندی نه کوي نو اوحد ته وګوره کدی وکړه نو چاته وګوره بدر ته وګوره په انفاق باندې بی ځای اعتراضونه مکوئ مال چې کمندونو اولګوي جهاد مالی او جهادي بدنیو کوي د دې سلور واړو مسلو د پاره او د دې د پاره په میدان کې کله کودريږي او د دې د پاره تیار شي کامیابی آپ کی قدم چومېږي سورۃ النساء مدنی سورۃ ته